ها مخکی دی وکو دی دینا نو دی معلم سبیان او منیجر ته پکار دی چې مخکی دی وکو دی خلل نه دو هغه ټول خلل شینو باندې به چوي نظر وی ا دی دو ټول هغه مکر و فریب او دی کار نه ځان باسلو او دی سبق نه ځان باسلو دا ټول شینه به لمخکی نه چی پزین کی فیسدان الخلل نو لمخکی نه به دی ایغه چکی خلل هغه چه کئی صد بندی کئی له مخکی نه جمعرات راغی چی مثال دی کی داسی نه چی چوک وخت ته لاړ شی له مخکی نه به مقصد ورته ووایی چی سبا به ماسپښین حاضری وی او داسی به یا داسی به داسی له مخکی نه هغه خلل چی داسی نه چی یو ور پکی واقع سی به غربوا نه نه له مخکی نه به داسی چه کئی ورته حد بندی غوندی کئی ولا یخاطبانهم الا بطریقه لیلها نهارها ونهارها لیلها او دو سره به داسی خطاب نه کئی یعنی داسی نه چی هغه د نوکری او د هغه آقا توب هغه حجاب چه سی لاړ سی یا مقصد دا دی چی د هغه معلمی معلمی یعنی د معلم او مقصد د متعلم هغه حجاب لاړ سی یعنی دغسی به دونه په یری کی به نه ګرځی چی بالکل ور نږدې کیدای نشی خو داسی مقصد دا دی چی ګوړی به ځان ننوته جوړی چی بالکل هغه هر ټیم چک پکاو بس چکه به خوری نه ګوړې به ځان نه ورته جوړې کنی بیا به مقصد دا ده چې د تعلیم و تعلم سلسله غي نا سختی نرمی هر شی به یو په خپل اعتدار سره چې کوي ساتي کله یو انداز کله بل انداز کله بل انداز داسې یو طریقې به ساتي شاجی لا یجدون منها حیلا ولا چې دو به ایغه حیلا نه مندي دغه سی هغه د استاد په مزاج په زمدلو کې غریبان حیرانی چې ودر وسوک دا څنګه چې د تصوفي صفت ولګي چې دا استاد کې بالکل غصه دشتانه نو بیا به مقصد دا چې مزه په کوي او که بیا سو فیصد دا پته ورته ولګېږي چې یاره ده کې بیا د جمال بلکل هېڅ بوی نشته سوچ سره صفا سره غوسه غوسه ده بیا به نږدې نه ورله ورځي نه نه داسې یو انداز اختیاري چې هغه ته هېڅ داسې هر وخت دی په تردد کې چې ودره دا کارواله ورته وایي سپک مې نه کي یا څه نو یعنی دغسې دی مقصد دا دی چې په اضطراب کې هغه مزاج صحیح اخ کولی نه سي معلومولی نه سي ولا يتمكنون من التسلل او دو په تسلل باندې قادر ني وهي تغذي الى المقصود من حيث يعلمون او لا يعلمون او دې سره به دو مقصود دونه به مقصود پوره کیږي کدو خوخه کدو تپته وی کني نو ته په دې مثالو باندې شاسې وای چې سوچ وکړه چې په دې دې سوچ وکړه په دې مثالو اوس ته وګوره کنه چې بیا یو سړی داسې وي چې هغه تا د یو جمع غفیر اصلاح وسپارل شي او داسی جمع غفیر چی دی هغه استعدادات آ مختلف وی نو پکار ده چی داسی یو مصلح دی یو جمع غفیر پاره به دی مصلح ضرورت وی کنه بی وی با او دا مصلح دا به علی بصیرتین وی او دا سی یو مصلح چکم دی چی اغا کی با دا است یعنی دا قوت پا پکی پروتی چی دا طول جمع غفیر مختلف استعدادات باوجود پا یو شیر باندر غنڈولی سی او یوی کلمه لاندی جمع کولی سی او یو شی قوانین آ په دو باندې چې کولای شي لاګو کولای شي دا به ضروري وي او دا مدبرین ذوات الله تعالی رستی او دې ته چې وتایي انبیا وتایي و بالجمله حاصل خلاصه د خبر دادا او ګور دا نبی تر ایغه پوری د خپل امت اصلاح نسی کولای چې تر چو پوری لکاغه معلم سبیان سبیان ته یو محدود تیم نه مقرر کړي چې تر دخت ما تر دخت ما دا شی تر دخت ما دا په دخت روټي په دخت لوبي په دخت نو ولی دا نظام الاوقات غوندی نو دا نبی به هم دی خپل اصلاح دی قوم دی پاره به تعیین دی چا کئی اوقاتو کئی دی آدابو دی شرائطو دی فرائضو دی واجباتو دی مستحباتو او دی دی شئینو بچ کی تعیینات کئی الا به دا قوم چکئی اصلاح کیگی کنی تر ایغا پوری بیا دی قوم اغا اصلاح آ ممکنه نه ده کنی تاسو په دغه حالاتو کې نظر وکړو چې د درې مثالونه مې ته پیش کړو و بالجمله شاسوی چه حاصل خلاصه ده خبر دادا فکل من تولا لاصلاح جم غفیر مختلفت استعدادهم نو هر هغه چوک چه هغه متولی سو یعنی دتا تولیت دی وسپارس دل اصلاح دی یو جم غفیر چه هغه مختلف استعدادات دی دوی ولیسو من الامر علی بصیرہ او هغه خلق په خپل کار کې علی بصیرت نه ولا فیها علی رغبت او نه په هغه کار کی دو په رغبت سره کونکی یضطر الی تقدیر و توقیت و تعین اوضاع نو یقینا خبره دا ده چی دا متولی دی دی اصلاح دا به محتاج وی چاته تقدیر دی شیونو تا او توقیت او تعین دی اوضاع او دی هیئات تا یجعلها العمد فی المطالبه والمؤاخذه چی هغه سره به بیا مطالبه او مؤاخذه چسی پسندیده وګرځیږي او بیا به سبا مؤاخذه او مطالبه کولای شي چې دا شی دې ولې داسې وکړ داسې دې ولې نه کاوه کني هسې به که دغسې مهمله کیسه سره پرېښودل شي بیا به مقصد خبره چې خرابه وي وعلم پدی خبر بانی زان پوئی کہ ان اللہ تعالی لما اراد ببعثت الرسل ان یخرج الناس من الظلمات الى النور اوس دا تر ثابتی چې رسول ته شرایع ولی ورکړی شوی دی رسول ته مختلف مناهج ولی ورکړی شوی دی زکه کله چه خدای پاک دا اراده وکړله په بعثت رسولو سره د دې خبرې ان یخرج الناس من الظلمات الی النور د دې خبرې اراده وکړله څه چې خلق د تیارو نه نور طرف ته روباسي فاوحا الیهم امره لذالک نو دیو جن الله تعالی بیا دې رسولو ته مقصد دا چې وحی وکړه د خپل کار دیو جنا چی دو خلق دی تیارو نه هغه نور طرف ته روباسی والقی علیهم نوره الله تعالی په دوی باندې خپل نور وغورځاو ونفس فیهم الرغبه فی اصلاح العالم الله تعالی په دوی کی وغورځاو هغه رغبت په اصلاح دی عالم کی چشپی او رجلګیای او اصلاح دی عالم چکی کوشش کئی وکان اهتداء القوم یومئذ لا یتحقق الا بامور خو لیکن اهتداء دی قوم پدی ورځ باندې یعنی نه متحقق کیدلای شي مگر پداسی امور سره او مقدمات سره وجب فی حکمت الله چې د خدای په حکمت تقاضو کې دا خبره واجبه وي ان یلتوی جميع ذلک فی اراده باسطهم چې هغه شینبا په هغه اراده دی بعثت دو کې دنه چکی خدای پاک مقصد دا دی چی پټ کړی یعنی دا یعنی د دی اعمالو دا هیئات او دا شینا هغه بعثت نزول کی دننه دا هم چی دی مندمج دی دا هم پکی چی دی مندمج دی ان یلتویا چی متضمن بکی ټول دا شینا په اراده دی بعثت دی چی کله خدای دی دو اراده دی بعثت وکړه التا بعثت کی دننه بیا دا اعمال او دا شینا دا پکی مندرجو چی په دې طریقې سره بیا دو چو تکي حکمونه او تکي دا بکی وان یکون افتراض طاعت الرسل او دا خبره چی افتراض طاعت الرسل او انقیاد دوی منفصحا الی افتراض مقدمات الاصلاح دا سړی را کاږي هغه افتراض مقدمات دی چاته اصلاح ده چی هغه به مقصد دا ده چی سړی چی په هغه باندې به یقین وی بیا وکل ما لا یتم فی العقل او العاده الا به فانه جمله یجر بعضها بعضا دا داسی یو ټولګار چی بعضی بعضو نو د بعثت دی مقدمات الاصلاح لره راکاږی او د مقدمات الاصلاح دا چا لره راکاږی بعثت لره نو دا مقدمات دی دی اصلاح دی قوم دی وجه نه بعثت راغلی ده او بعثت پارا چه پکار ده ببچ یعنی دی مقدمات دغه مقدمات خاصه دا بعثت پارا پکار دی الا به اصلاح دی چراجمی کوم را درومي نو د بعثت هغه اصلاح د دې مقدماتو او د هیئات دا یو بل را سره لازم ملزوم غوندې دی یو بل سره څه کېږي یعنی داسې خدای چیرې نه دي کړي چې یو نبی دنیا ته رستولی او هغه ته چې دستور العمل او چې قوانین او چې د اصلاح د قوم لپاره طریقې او خاص شکلونه د عباداتو نه ورکړي داسې نه دي بلکې د بعثت کې دننه دننه خدای پاک دا شیونه چې دي مندرج کړي دي او مندمج کړي دي داسې بادشاه چیرې په دنیا کې سته یو وړې غوندې بادشاهي بادشاه سته چې هغه دستورالعمل او څه آیینې نه وي، دا کیدای نه شي، دې بغیره مقصد دا دی چې نظام هغه به څه وي بیا؟ مختل وي. شه جي. شه جي. فإنه جملة یجر بعضها بعضا پس هیچ رنګ تاسو آگی والله لا يخفى عليه خافيا وليس في دين الله جزاف او په الله تعالی دین کې مقصد دا دی چې هغه نه یي اټکل اټکلان نه چې بس چا چرنګ عمل وکا چور وکا سټې مې وک نه نه داسې اټکلونه نه پکې فلا يعين شيء دون نظائره الا بحكم واسباب يعلمها الراسخون في العلم نو نو معین کیږي شی دون نظائر داسې نه چې یو شی معین سی او نظائر نه خشوع خضوع معینه شو نظائر نشته او دا وی چی مونږ دا اراده لرو چی څه حصه تا سو ته دی هغی حکم او دی اسباب بیا زه درته چک بیان کو چی مثال دی دخشی هغه نظیر او شبه هغه عمل کی کوم حکمت پروت تا او دی دخشی هغه دغی مل هیئت نفسانیه په عمل کی کوم حکمت پروت تا څه حصه به زه درته بیان کو والله اعلم هغه بل حصه کی نزول الشرائع الخاصة بعصر دون عصر وقوم دون قوم په دې باب کې شاه صاحب رحمه الله د دې خبرې بیانول غواړي ګوره دا سلسله د شروع کړي وا چې اصل دین چې دا اصول د ټولو انبیاء کرام اچ دی متحد دی البته شرایع او مناهج آغا جدا جدا دی یعنی فروعی مسائل چکم دی آ دی هر ملت او دی هر شریعت له بل نه چه دی ځنی کې سر شریک دی ځنی کې سره چه دا یعنی مقصد دا دی چه اختلاف تا نو دا خبری سلسله دا شروع وا بیا دی دی خبری وضاحت وکړ چه دا اصول کم دی او فرو کم دی او دیپ مابینس کې یو امتیازی غندې خط آئے تر تمینس کې چکو راکاگ چه دا اصول دی او دا چه دی فروع دی اوس په دی باب کی شاه صاحب د دی خبری بیانول غواړی چه دا هر یو زمانی کی او یو قوم دون قوم تا د شرایع مختلف ولی ورکړی شوی دی او د دی څه اسباب دی ددې څه اسباب دي چي یوې زمانې سره یو حکم خاص وي بلې زمانې کي بل حکم وي ځینې اقوامو ته ځینې احکامات وي ځینې نورو اقوامو ته بیا د هغه نه علاوه نور احکامات وي نو ددې اخیر اسباب څه دي ددې نزول د شرایع خاصه بعصر دون عصر اقوم دون قوم ددې اخیر څه اسباب دي او دا د کوم ځای نه دا خبره ثابته شوې ده چې د اممو هغه فروعي مسائل هغه کې اختلاف چې دا موجود ده نو دا خو مخکې د ثابته کړه څلور آیتونه یې پیش کړي وو په دې خبره دا یې په دوو آیتونو کې ثابته کړې وه چې اصول چې دي متحد دي او که تاسو سوچي دوه آیتونو کې دا خبره ثابته کړې وه چې د فروعو کې چې دا او مناهجو او شرایعو کی اختلاف ته خو اوس دی دا خبره لږ تفصیل سره کول غواړي چی د نزول د شریعت په یو عصر او قوم کې مقصد دا چې یو شی وي او په بل عصر او قوم کې چې وي آ بل شی وي او دې پر بنیادی د څو نصوص چکه ذکر کړي چه آ نصوص پدې خبرې باندې دلالت کئی چه اسباب دی اغا نزول دی شرائع و آ چه دی جدا جدا دی نو دی وجوهات په بنا باندې شرائع دا چه دی جدا جدا دی لکه یهودو دا به مسلمانانو باندې اعتراض کاو چې تاسو وایو چې مونږ د ملت ابراهیمی چې یو تابع یو نو بیا چې ابراهیم علیه السلام پکار دا دی چی کوم شی نه په ده حرام وو چی هغه تاسو بیا نه خوړلی او چی کوم ده حلال ګڼلی هغه تاسو حلال ګڼلی چی کوم ده حرام ګڼلی هغه تاسو هم حرام ګڼلی حالانکه ابراهیم علیه السلام خو دی اوخ غوښې او دی اوخ اوخانو اوخې چی کوم دی پی دای نسکلی او دای حرام وی په او تاسو خو چکو دا د خرو او سپو ئې بلکه مرغوب خوراک آ تاسو خواته دی اوښانو غوښې او پۍ دي نو هغه باندې دا آیاتونه مبارک رنازل سل او حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورته چیلنج ورک دی یهودو ته چې نه تاسو جوټ وایو او تاسو خپل مقصد دا چې تورات راړو تاسو هغه کې دا ښکارا کو چې دا ابراهیم علیہ السلام په ایغ باندې دا چه ممنوع وو نو دو چیرته په تورات کی دا خبره ښکاره کولای شوی نو دا دی اسلام حقانیت تی پارا یو غټ چه وو دلیل وو چه دا چیلنج حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورته ورک بر سر میدان او دو پدی کی پشا لاړل چا هم دا خبره ثابتولای نشوه چه تورات کی دا خبره ثابته کړی وای چه ابراهیم علیہ السلام باندې دا شی نه چه حرام او بیا قرآن کریم بنیادی وجہ هغه د دې ورته چکړه بیان کړه چې دا اصل کې ابراهیم علیه السلام ملت نه د دې شیانو حرمت نه وراغلی دا بنیادی خبره داسې وه چې حضرت یعقوب علیه السلام یا دی بیماری وه عرق النساء بیماری دا تاسو مونږ چی لنګړوا ورته وایو نو ده د دې خبرې نظر منلای و چې که خدای پاک ماته له دینه شفا نصیب کړه بیا به زه مرغوب او پسندیده خوراک چې ما کوم دا آ به زه څه کوم پرېږدم یا د نظر منلای او یا ورته اتباع د ایغ وخت دا ویلی وو چی یاره ته به دی خبری نه چه کای پرهیز کای او دا شیونه به نه استعمالای بیا به ته له دی بیماری نه خدای چه کی شفا درکی دا به نه استعمالای ځکه چه دا دی پاره نقصان ده دی نو دی وجوهاتو په بنا باندې بهر حال چې کومه وجه وي دواړه راغلي دي روایاتو کې چې کومه وجه یي خو دی وجوهاتو دی وجنا حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی یعقوب علیه السلام دی اوخ وخه او مقصد دی هغه پی دا پریښودلې نو چې کله د پریښودلې د خو دی وجه نه پریښې وي خو بیا دغسې مقصد دا دی چې قرن بعد قرن د د زامن لمسی دغې کې دغسې دا خبره چلېدله چې هغو به دا شی نه استعمالاو نو چې نه استعمالاو نو دا د بني اسرائیلو په ذهن کې او دا د بني اسرائیلو په فطرت کې او دا د بنی اسرائیلو په طبیعت کی یو قسم ته دا خبره ګډه شوه چی د اوښ غوښی او د اوښ پیو استعمالول دا ټیک ندی او که دا چیرته مونږ وکړو بیا به دا مونږ د خپلو لوی نیکانو او مقصد دا ده چی اجدادو امجاد چی کوم دی هغه په حق کی به بیا مونږ له طرف نه چی وی کوتاهی وی نو چی کله دو ذهن تا دو فطرت دو طبیعت تا دا خبره ګډه شوه نو ډیر کله تا شرایع چی الله تعالی نازلی کنا آ د هغه خلقو هغه طبعی طبعی علوم او دی ایغه ته هم چه کئی پکی نظر وکی بیا مقصد دا چه اغه شای نو چه دو ټول دا خبر نه داس نفرت وادا نو خدای پاک بیا په تورات کی حکم متراوس چه دا تاسو باندې چه دی حرام دی دا په تاسو حرام دی نو لکه دین اوس پته ولګیدلا چه دا اوس خو لیکن اوس چونکه دا سبب او دا علت دا په امت محمدی صلی الله علیه وسلم کی نده موجود نو هغه پاره دا حرمت حکم نسته او هغه کی دا سبب دی تعظیم دی خپل اجداد دا سبب پکی ته موجود و نو هغه کی مقصد دا چه زکا د شرایع دغه سی دغه سی امور دی وجنه چه کیجی مختلف کی دی اسباب دی علل دی وجنه چه کله زن اسباب او علل په ایغ دور کې موجود وی نو آدی و حکم چو کی تقاضاو کی نو د یوش حلت یا حرمت رئیسی او د بل وخت کی مقصد دا چې بیا هغه احکامات نی موجود نو یو شی مخ کی حرام بیا حلال یا مخ کی حلال بیا چسی حرام شي بیا د هغه مقصد دا چې هغه مخالف جانب علل او اسباب چسی موجود شي نو دی سرا یعنی دا اسباب دی نزول دی شرائع خاصا بی عصرین دون عصرین باندی دا ہم چکے دلالت کرے او دا دی اغا اختلاف ته شرایعو پاره یو چه ګرځی سبب ګرځیږی چه مثال اسباب او علل چه وی جدا جدا یی تاسو پدی خبره پوه شلو نمبر ایک والاصل فیه دغه سی ورو ورو پسی ځو والاصل فیه قوله تعالی اصل پدی کی دا قول دی الله تعالی دا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر هغه چه یعقوب علیہ السلام کوم حرام کړی وو په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نزول د تورات نه بیا چې کله تورات راغی نو هغه حکم دی وجوهات په بنا باندې هغه حکم بیا چس راغی قل فاتو بالتورات دا ایغو تاغه چیلنج ورکړ حضور صلی الله علیه وسلم نور ترجمه مو کړی دی رمضان کی قل فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین کچر تاسو په خپل خبره کې چیو رښتینیو بیا راړو کنه چې تاسو چې ابراهیم علی السلام له طرف نه دا چې ممنوع سبب تحریم لحم الابل علی بنی اسرائیل تفسیرها ان یعقوب علیہ السلام مرض مرضا شدیدا په ځان باندې هغه غوښې دې اوښانو او پۍ دا یې حرامې کړې واقتدی به بنوه فی تحریمها لمسیو او زامنو یې دغسې په دې کې چه وکړه په دغو شیانو تحریم کې اقتدا وکړه ومضی علی ذلک القرون او په دې باندې دغسې پیړۍ تېرېدلې حتی ازمروا فی نفوسهم التفریط فی حق الانبیاء ان خالفوهم باکلها تر دې چې دوئ په خپلو نفوسو کې دا بیا کوتاهي محسوس کوله په حق د انبیاوو کې که چېرته دوئ مخالفت وکړي د دې انبیاوو په عقل د دې سره او دوئ دا وخوري نو دوئ خپل زړه کې دا محسوس کوله چې یاره دا به مونږ د نیکانو په حق کې چه وکړو کوتاهي وکړو او تفریط په وکړو فنزل التوراة بالتحریم دیو جن تورات کې به د دې حرمت حکم راغی ولما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر بیان کرا انه علی ملت ابراہیم چ زپ ملت ابراہیمی باندے قالت الیہود یہود اعتراض ک کیف یکون علی ملته وهو یاکل لحوم الابل والبانها دا خو هغه خوری الان کی ابراہیم علیہ السلام خدا نہ خړل فرد اللہ تعالی علیہم اللہ تعالی پدو باندې رد وک ان کل الطعام کان حلا فی الاصل دا په اصل کې حلال دی ارشای و انما حرمت الابل ادا اوخان غخه او پي چې حرامې شوي لعارض دا دی عارض دی وجنا لحق باليهود چې هغه عارض يهودو کې موجود و چې دوی به کوتاهي محسوس کوله په حق خپل نکانو کې هغه عارض په امت محمدي صلی الله علیه وسلم کې موجود نه ده فلما ظهرت النبوت فی بنی اسماعیل نو چکلا بنی اسرائیل نبوت بنی اسماعیل تا نقل شو وهم براء من ذلك العارض اغا خود دی عارض نچو بیزار او ایغو که خدا عارض موجود نو لم یجب رعایته نو رعایت دا دی خبری واجب نشو نو دا مقصد دا چی اختلاف تی شرایع او کله دی وجنه چکی جی رادرمی او دا آیت پا دی خبری بانی چکی دلالت کئی چی کله یو امت کی یو سبب علت موجود وی بلکہ اغا نی موجود ذکر احکاماتو کی فروعیو کی اختلاف آرا درومی نمبر ایک دوم سبب دی اختلاف دی شرائعو او نزول دی شرائع خاصا بی عصرین دون عصرین آدائی چکلا یو امت او دی ایغ امت نبی دا یو شای پزر سر خوخ کی او دو تا مزور کئی او دی ایغا خوند او دی ایغا عظمت آدی دو پا زلونو کی کشینی نو اغا شاعر اللہ جوڑ سی اغا شاعر چی جوڑ سی شاعر اللہ او شاعر اللہ تعظیم بیدا چوی واجب وی نو بیا پا ایخ شریعت کی دی ایخ شی وجوب چوسی فیصلہ وشی ایخ شی وجوب فیصلہ وشی لکه پدی باندې دا حدیث مبارک دلالت کئی صلاة تراویح کې په بل جلد کې به نن درته وایم ان شاء الله که نن نه سبا په صلاة تراویح کې چې حضور صلی الله علیه وسلم به د رمضان آخر عشرې کې اعتکاف کاو بیا به په مسجد نبوی مبارک کې یو ګټ کې پرده ولګوله دی هغه ټاټ غوندي مقصد بورې او مورې نه هغه جوړ کړ نو په هغه کې با حضور صلی الله علیه وسلم ناس صحابه کرام براتلو چا خپل وظیفه کوا چوک مقصد دار چی تلاوت کوا سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسز دکوا نو پدی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو اور جروات اور توی ویل چی زتا ستا بہترین منز نک در رازو چی پا جامع سر چک نفل منز در نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمخت صحابہ کرام وہاں کو خوند ورکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منز و نو بیا دو می شپی ته بیا ترته نور سر خبر شو سمه گنه شوه درې می شپی ته خو بالکل د خپو کې دولو ځای نه نو درې می شپی ته حضور صلی الله علیه وسلم نور واته یا سلرم شپی ته بیا نور واته نو دو دا خیالو که چې حضور صلی الله علیه وسلم به ود شوی نو چا با داسې کول چا به داسې وړو که غوندې داسې هغه واخیست چې په پردې ولګېدي چې غوندې لیکن حضور صلی الله علیه وسلم روونه واته چا دا جرأت کولای شلای چې اورې ورغلی وای حضور صلی الله علیه وسلم باوجود دی دینه چې هغه ته خدای پاک ډیر غټ رحمت ورکړی خو بیا دی دا هغه یو مقصد دا دی چې نبوت دی وجنه یو دور روب او هغه وکنه چې چا به ورته په ډکو سترګو کتلای نسلای البته چې چیرته به توجه بدل سلا به بدل ته صحابه کرامو ته په ډکو سترګو کتل جامینه چکی هماته کی نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم سحر ورته ویلا چې ګوره ما تاسو حالت لیدو اما د تاسو شوق محسوس کاو لیکن کزر وتلی وای کنا په دغه حالت مدا کیسه سره شروع کړي وای نو دی الله تعالی ته دون خوند ور کړی و کنا چې دا به پتا سو مونږ باندې چوا ضروری کړي و او بیا چې ضروری کړي وای نو ټیک ته تاسو به کړیو خو دینه بعد از دار دنه چې دا به شاعر الله ګرځیدلی او ورسته امت په بیا دې سبا تعظیم نو کړه نو بیا به ډېرې لوی خسارې سره هغه چه و مخامخ و نو دې وجوهاتو په بنا باندې ما دا چه که پرېښوده نو ګوره دې نه پته ولګېدله چې د یو نبي او د امت چې په ګډه یو پسندیده شی وي سره نو کله هغه سبب د دې خبرې جوړ سي چې بیا الله طرف نه د اخش وجوب فیصله چه سي او شي نو دا دی یو شری نو دی هر امت دی اغ نبی مختلف پسندیده شئی نئی نو دی وجنا مقصد دا چی او بس دا هیچا نه کیر نه پوکه نو دا یو معمول جوړ سو چه شل رکعته تراویح دا په جمع سره او ټول مقصد دا ده چه به راتله او دا به یې کول او هغه وخت راسی دا د امت چه دا تعامل ده په دې باندې تاسو په دې خبره پوه شو نو دا هم د دې خبرې چه جوړیږي علت اسې خبره مو دې پورې کوله نور به د صلات التراویح تفصیل اپ د دوم جلد کې نن سبق کې اول اول هغه را درومي شاه جی وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة التراویح ادا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة التراویح کے ما زال بكم الذی رأیت من صنیعکم ہمیشہ دی پارا او پتاسو باندې هغه چکم ما دی تاسو دا اغلی دو سنی او دی تاسو کار ملی دو شوق ملی دو حتی خشیت ان یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم به بیا تاسو دی قیام کړای نو فصلوها ایها الناس فی بیوتکم نو تاسو دا داموس کو پکورونو کې دادی تراویح فکبههم النبی صلی الله علیه وسلم عن جالها شائعا زائعا بینهم نو اوس دی دی منع کړ دوی لره حضور صلی الله علیه وسلم دی دی خبره نه چې دا شای زای کی په خپل مابینس کې لالا تسیر من شاعر الدین دی وجنه چې دا سینې چې دا شاعر الدین نو ګرځي ځکه چې د یو شي عظمت د ټول امت په زړونو کې کینی نو هغه شاعر الدین سی هغه شاعر الله سی فیعتقدو ترکها او بیا دو دی دی ترک اعتقادو کی تفریطا فی جنب اللہ او دو وائی چی کدا دی پری خود دا بیا دی اللہ تعالی پا حق لوی چوی نقصان خبر ای نو چی بیا کلا امت دا سی زین جوڑ سی فتفرز فتفرز علیہم بیا آغا شای پا دو مانی چی سی فرض سی ولی تعظیم دی جماعت فرض دمخ کے میں شاعر اللہ کے در طویلی نو دا دی ټول امت په زړونو کی دی دی احترام کیناست او خلق دا اویل چی یاره دی دی کوتاهی پدی کی کول دا لکه دی خدای په حق کی سړی چکی کوتاهی کئی ذکر الله تعالی دی دی عظمت چک په خلق بانی ضروری کر شاہ جی دارنگی کله وخت داسی وی دیو جنا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دو ډیر زیات تپوسونه حضور صلی الله علیه وسلم نه ندی کړی لکه نور امت دی نور نبیانو امتیانو با هر وخت په هر شي کې کود نه کرید نه کول او تپوسونه به کول او حضور صلی الله علیه وسلم ګوره صفا ورته ویلی چې تاسو کې با هغه اعظم اعظم المسلمین فی المسلمین جرمن به هغه سړی وی چې یو شی متعلق سوال وکي او بیا د ده سوال دی وجنا زور ته وایي چې او دا شی حرام ده دا به نه کوي نو ټول امت ته د دی وجنا دا شی چې سو جوړ سو ولې د سوال کاو نو دا ډیر سوالات دا هم دی ته پکار نه نو پته ولګېدله چې کله سبب هغه دی شریعت خاصه او د یو احکامات فروعی احکاماتو سبب کله هغه سوالات جوړ سی د امت چه هغه سوالاتو کی نبی ورله جواب وکی بس هغه آئین او چه څه قانون شو نو د هر امت سوالات جدا جدا یی د هغه نبی به جواب دی هغه سوال مطابق یی نو ځکه شرایعو کی چه دا اختلاف تا او دا سبب دی خبری دا چه په یو قوم یو شریعتونه وی او ځنی بل قوم باندی چه وی بل قسم شریعتو او فروعی احکامات وی تاسو په دی خبری سر خلاص وقوله صلی اللہ علیہ وسلم بل جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اعظم المسلمین فی المس اعظم المسلمین فی المسلمین جرمان اعظم دی مسلمانانو په مسلمانانو کې په اعتبار دی جرم سره هغه چوکتا من سأل عن شیء فحرم لاجل مسألته نو دی د سوال دی وجنه هغه شی چې حرام سی او کلا کلا تشریح دی پارا دی نبی دی وقت دعا دی نبی دی وقت یو شی پسندیدگی او اغا په حق کی دعا کول دا مقصد دا چې کله کله چسی یعنی سبب دی دی خبر جوړ سی چې دا دی امت یو شرعی حکم جوړ سی نو دی یو نبی دی یو شی په حق کی دعا کړي نو دی اغا قوم او دی ملت حکم جوړ سی بل نبی دی بل شی نو دی وجنه دا اختلاف تے مناهج او شرایع بیچسی رئیس وقوله صلی الله علیه وسلم لکه دی قول دی حضور صلی الله علیه وسلم تو گورا ان ابراهیم حرم مکه تا چې ابراهیم علیه السلام مقصد دا چې هغه مکه مکرمه حرم په حق کې چکړې وا دعا ودعا لها وانی حرمت المدینه ما مقصد دا چې مدینه حرم چې کوم دی هغه ما حرمت دعا کړی دا کما حرم ابراهیم مکه تا نو ما دا حرام کړی دی چې په دې کې بدل دا شینه سړای نکی په دغو دعا زینو کی ودعوت لها فی مدها وساعها مثل ما دعا ابراهیم لمکه الک ابراهیم علیہ السلام اغه مکی مد او سا او د شینو په حق کی برکت دعا غوښته وا ما دی مدینه اغه دوی پار چکړه دی برکت دعا غوښتله یا لکدی ته وګوره چکړه حضور صلی الله علیه وسلم دی وشی په حق کی مقصد فیصله ورکړي چې ها دا شیدا سیدا بس اغه حکم شي نو دیو جنا هر نبی چوکو نه تپوس کی دای دی یو شی په حق کی فیصله ورکی بس دا آ حکم شو نو ځکه اختلاف تا دی شرایو وقول صلی اللہ علیہ وسلم لمن سأله عن الحج چا دی حج پا بابت کیونا تپوسو کو اہو فی کل عام چا ایدا با ہر کالی لو قلتو نعم لوجبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چا کما تر طویلی وے کانا چا ہاو نو دا با ہر کالو دے نو دا سی تپوسونه دی سړی نه کوي ولو وجبت لم تقوموا بها اکه چرته دا هر کال واجب نو تاسو به دې دی قیام کړي نو یعنی نه مو شوي کولای مشکلات پو پکی ولو لم تقوموا بها عذبتم ابه چتاسو دې قیام صحیح نه وای کړی به تاسو چو عذاب در کړی شو او پته ولګی چې که حضور صلی الله علیه وسلم نه هم متکړی وای به بدا یو حکم چو جوړ شوی نو دې پته ولګی چې نبی دې وشي تقریر ورته وکی قوم ته چه او دا شی داسی ده بس بیا هغه چه شی سو یو حکم شرعی سو شا جی اوس گن شای اسباب دی دی اختلاف تے شرائعو لکه دا دی ټولو نما اختلاف تے شرائعو آ مقصد دا چی دی شیونو نتر تو چکو بیان کو چی اسی زمنان گن شای اسباب دی اختلاف تے شرائعو دی نو اسی ځنی اسباب څه څلور اسباب دی اختلاف ته شرعیو دی دالته چه کئی ذکر کئی او بیا به دا شاہ صاحب رئیسی او بیا به وائی چه اسباب دی شرعیو دی اغا اسباب دی اختلاف ته شرعیو چونکه گن شئی دی خود ټول رجع بیا دی کو دو شئیونو تا کیجی یعنی دا سی سرر سمیٹ کری دی اغا اسباب دوی غٹ ورنہ جوڑ کری دی دو چه یو اسباب فطریه دی او یو اسباب اغا عارضه دی